موږ دا قران پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاو اخته شې الا تذکرة لمن یخشا دا خو د هر هغه چا لپاره یو یادونه ده چې ویریږي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى کله چې هغه یو اور ولیده او خپل کورنۍ ته ویل چې لږ تم شي ما یو اور لیدلی دی خای چې تاسو ته یو نیمه سولم یا په دې اور باندې ما ته د لار په باب سلار خوونه وشي فلما أتاه همدا زه الله يم د ما سپرته بل خدای نشته نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قائم کړه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قال هي عطاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسی علیه الصلاة والسلام جواب ورکړ دا زما همسا ده په دې باندې په تکیه کولو ګرځم په دې سره د خپل پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې نه اخلم قال القها يا موسى ويسر لي أمري او زما کار ما ته آسان کړه واحلل عقدة من لساني او زما د ژبې غوټه وسپړه افقه قولي تر څو چې خلک زما په خبره وپوهېدلی شي يعني وزيرا من أهلي او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه هارون اخي هارون چې زما ورور دی اشدد به اجري د هغه په وسیله زما مټ پیاوړې کړه واشرکه في امري او هغه زما په کار کې برخوال کړه چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سین کې لاه کړه سین به غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن را واخلي ما له خپل لوري نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظار مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى یاد کړه وخت چې ستا خور روانه وه دا یې په تلو وویل زه تاسو ته دغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروځي په دې ډول موږ ته بیرته د خپل مور غیږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې یخې شي او اندېښمنه ونه اوسي او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلي وو موږ ته د دغه کړاو نه وویستلې او ته مو د راز راز آزمونو څخه تېر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډېر کلونه ووسېدلې هغه ته ورشئ او ووایاست چې موږ ستا د رب استازي یو بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مه ربړوه موږ تا ته ستا د رب له نښانې سره راغلي یو او سلامتي ده دغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي إن قد إلينا أن العذاب على من كذب وتولى همغه ذات چې ستاسو لپاره د ځمکې فرش وغوړاوه او په هغې کې ستاسو د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله راز راز راوټوکول قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى له همدې ځمکې نه موږ تاسې پیدا کړي یاست همدې ته به موږ بېرته ورولو او له همدې نه به مو دوهم ځل راوباسو ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى نه به موږ له دغې فیصلې نه اوړو او نه به تا اوړې په سپین میدان کې را وړاندې شه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسی علیه الصلاة والسلام ویل د جشن ورځ وټاکل شوه او خلق دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي موسی علیه الصلاۃ والسلام په عین وخت کې مقابل لور ته په خطاب وویل ای اجل نیولو پر الله پاک باندې د درواغو تورونه متړی کنه نو یو سخت عذاب تاسو تبا کړی دروغ چې هر څا وترل هغه نامراد شو فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى په پای کې ځینو خلکو ویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي د دوی هدف دا ده چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسو لاس ستاسو له هیواد نه وباسي او ستاسو د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فرعون وویل تاسو ایمان راو مخکې له دینه چې ما درته اجازه درکړې وي ښکاره شوه چې دی ستاسو لارښود دی چې تاسو ته یې کوډګري ښودلې وه ښه نو اوس به زه ستاسو لاسونه پښې رد بدل پرې کړم او د خرما په ونو کې به مو په دار وځړوم بیا به تاسو ته څرګند شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډیر سخت او پایښت لرونکی دی قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا کوډګر جواب ورکړ قسم په غزا چې موږ پیدا کړیو دا هیڅ کله نشکې دا چې موږ درو خال نخانو لراتک نورسته هم پرشتینوالی باندې تا ته ترجیح درکو تا چې څه خوښه وي هغه وکړه ته خو هیله بله د همدې دنیا د ژوند فیصله کولای شي موږ موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی وکړه چې اوس د شپې شپې زما بندگان در سره واخله زه او دا غول لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه ته د چاله شا در پسې تلو نه هیڅ ویره مکوه او مد سمندر په منځ کې پکې ریدو وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى اے بنی اسرائیلو موږ تاسو ته ستاسو له دښمنه نجات درکړ او د تور په ښي اړخ کې مو ستاسو د حاضرېدو لپاره وخت وټاکه او پر تاسو مو من او سلوا نازل کړل چې ورغی وی ویل ای زما قومه تاسې رب له تاسو سره غوره وعدې نه وې کړې آیا پر تاسې ورځې زیاتې اوښتې دي یا تاسو په ځان باندې د خپل رب غضب راتل غوښتل چې تاسو له ما سره وعده خلافي وکړه هغه جواب ورکړ موږ له تا سره په خپل واک وعده خلافي نه ده کړې داسې وشوه چې موږ د خلکو د ګاڼو تر پیټې لاندې ستومانه شوو او موږ هغه ورځولې وي بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول خو هغه ورته وویل چې موږ خو به د هم دغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا موسی علیه الصلاة والسلام قوم ته له تور بریښ کولو نه وروسته د هارون علیه السلام نوري ته راوګرځېده ویې ویل هارونه تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي نو څه شي ستا لاس نیولی و چې زما په کړنلاره عمل ونه کړي ألا تتبعني أفعصيت أمري آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ هغه جواب ورکړ ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل نو ما د رسول صلی الله علیه وسلم د نفس قدم نه یو موټی را پورته کړ او هغه مې وغورځاوه زما نفس ماته هم دغسې څه راوښودل موسی علیه الصلاۃ والسلام وویل خنوده اوس به ته په ټول ژوند کې همدا نارې وهې چې ما ته لاس مه راوړئ او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نشي او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی موږ به هغه وسوځو او میده میده به یې کړو په سیند کې به یې لاهو کړو